سورت احزاب دا سورت سلور باب اولنې باب دیجه پر ختم شو دیجه نه اوس دویم باب شروع کیږي او دا تر 28 نمبر آیات پورې دی دې کې دوه خطابات مؤمنانو ته ذکر کیږي او په مینس کې تقابل دی د حال د مؤمنانو او د منافقانو او د منافقانو به سوار لس قبایح ذکر کړي سوار لس صفات داغو به ذکر کړي او بیا بشارتونه ورکی مؤمنانو ته په نصرت او غلبې سره په غزوه خندق او غزوه بني قریظه هغه دواړو واقعاتو ته په دې کې اشاره کوي اوس د دې زنه هغه واقعا د خندق د احزاب هغه ته اشاره کوي هغه واقعا ته الله د هجرت سلورم کالو چې مختلف مشرکین راجم شو جرګه وکړه چاغو کې قبيله د قريش یعنی قريش ډېر پیش پیش وو دویم قبيله د غطفان نور د قبایل ټول را جمع کړل چې حمله کو په مدینه باندې او دا صحابه دوه ختم شي په دغه سره هغه د کافر تمام را جمع شو حمله د پارزان تیار ک نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا نبی علیہ السلام صحابه راو وختل سلمان فارسی رضی الله عنه داغه نه تاسو کو چې ستا سره یې رسو کوس هغه یو خندق په د مدینې نه غیر چا پیرو کنو او هغه خندق دا یو غټه کند وي نو بیا به دا خلق ډایرک نشي راتلی راپورې ورته مونږ ولاړو که په اس راځي ناسونه به ورته ارتاویږي په خپل چاغې تر کوزيږي بیا راخیږي نو پاغه به ټیم لګي مونږ به وهو برنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خندق کنيستل شروع کړ صحابه وو او سوچ کافر را رسیدل لته نو هغه خندق کمپلیټ کړو غټ خندق کنيسته ډیر وګد دی اوس خو خندق نشتی خو الته غر خوا کې هغه نشانات نشانات هم نشي سر په اندازه لګي دا غزه کې بیا په غزه کې ترک رستو سره مورچی جوړ کړوي چې دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناسو دې کې نبی علی السلام ناسو دا سلمان فارسی رضی الله عنه دا داسې مختلف هغه نه وړ وړ جماعتونه جوړ کړو پاغه دي هغه کې اوس هغه او درې سلور پاتې دي نور پاغه منه غو غټ جماعت جوړ کړل د عرب سعودي عرب حکومت دغه مورچی وی او خندقونه او بیا د کافر را له حمله وکړه چې راغله نو مخکې خندقو نو تقریبا دا کافر 50 هزار پوریو یا بدینه زیاتو او صحابه مؤمنان تمام 3000 دورال د مدینې نه ګرځه پر محاصره وکړه یو میاش پر تقریبا دو محاصره کړو په دې منځ منځ کې بنري مری جړپونه کېدل کله به یو بل منې غش وشتل کله به غټان وشتل دغه کېدل خو باقاعده یو جنگ نو شو پکې الله سلی راولې غلا فرشتي راولې غلې داغو مخونه بل طرف ته واړول داغو خیمه او داغو لو خيار سره د والو زول ولا دي سلی او دو دغه ځین واپس راو تختیدل دا کافر چرارل نو دو صلاح دا سه وکړه چې د مشرق طرف نه با غطفان ولا برش او د مغرب طرف نه با قریش راشي الله غي ته اشاره کوي اذ جاءوکم من فوقکم کله چې رالل دا کافر من فوقکم بره طرف تاسو نه د مدینی بره طرف کوم د مشرقي طرف مشرق طرف نه غطفان قبیله رااله ومن اسفل منکم او د طرف لاندې طرف تاسو نه هغه مغربي طرف ته چې قریش دا سلاو کړم بدلاندې طرف نه حمله کو د مغرب طرف کله چې دور راغلل کنه او د جنگ سما جوړه شو 50 زره خلک ډیر زیات دي نو په هغه وخت کې منافقین من یو یار راغله هغه منافقین دغه یری هغه حالت الله ذکر کوي چې په هغه څنګه یار راغله هغه داسې ازاغت الابصار ګوره ګمان صحابه هم کو ګمان منافقان هم کو خو منافقانو ګمان دا کو چې الله او دار الله رسول هغه سره دوکا وکړه دا دا سوچ شروع مؤمنانو څه ګمان شروع کړو چې الله او د الله رسول موږ سره رښتیا وکړه او هغه جنگ کوم چې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل هغه جنگ راغی کوم فتح چې نبی علیہ السلام وعده کړی وي چې د مصیبت او تکلیف نه رسو به تاسو ته فتح ملويږي هغه ان شاء الله را رواني نو مؤمنانو دا ګمانو کو صحابه او منافقانو ګمان څو چې دوکه ده هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا دغه ځکه ازمه خوشو په مؤمنانو باندې وزلزلو اوجړه کولې شو زلزالن شدیدا پجړه کول سخت سره دا سخت امتحان راغی چې دو هر لحاظ سره اوجړه کولې شو د صحابه خو لیکن دو کې تبدیلین دراغلي کله چې وی منافقانو او کسانو چې په ژوند داو کې وشک دې دوه قسم ډلو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعده نه دکړې موږ سره الله او رسول دا غي الا غرورا مگر دوکا مگر د دوکي موږ سره خو دوکي وعده کړی دا مؤمنان ته وی کله چې وی یو ډلې د منافقانو نه اے د مدینی والو یثرب د مدینی نومو ځکه یثرب معنی د ناموافق هوا په انسان من راتلل ابو هوا د انسان د طبیعت خلاف نو مدینی ته بچ سوق لړ کنه غو بیمار شو د دینم یثرب او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د ورته هجرت کړو او بکر صدیق رضی الله عنه زید بن حارثه رضی الله عنه دا بیماران شیو ادو په بیماری کې اشعار وی د مکی ذکر به کو په اشعارو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی نوم مدینه کې خود یا طیبه نو د مدینه نوم دغه کې خود او وی وی چې صرف بدی ته نه وای نو اوس حالت د جنگ د کن سختې وخت دی نو منافقان را پاسې چې کوم نوم نه نبی له سلام منع کړو اقا نوم شروع واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب کله چې وی یو ډلې د دینه د دې منافقانو نه اے د یثرب والو یا د مدینه والو لا مقام لكم نشته د طاقت تاسو د جنگ کولو تاسو جنگ نشئ کولای خو سو کې فرجعوا واپس شئ زه واپس شې جنگ تاسو نشئ کولای وای تاسو نو فريق منهم یو بل ډلوا ويستاذن فريق منهم اجازه اوخته یو ډلې د دینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یقولون ان بيوتنا عوره یقینا زمون کورونه خالی دي زمون کورونه خالی دي زمون کورونه به پردي دي عورت منس نقصان من پکې نیو کورونه خالی دي دروازې ورته نشتی الله و ما هي بعوره دا دا خالی نه دي دا دروغ وي دو ای یریدون الا فرارا دو نه اراده کوي دو نه غواړي الا فرارا مگر تختا ګور سلور قبایح ولا ذکر کړه الله وی دو تختی خو که چرته دا فوجونه دا الله را داخل کړي مدینه ته د مختلفو طرفونو ځکه مخ نه خندق ته کنه کافر تا غدي او بیا دا کافر راشي دا منافقان رئیس دار کی دو ته شرک کوي نو دو به شرک کوي یا دو ته وی راشه موږ سره ودرېږي د مؤمنانو سره و جنگي نو دو به هغه سره مو جنگي هغه سره به ودرېږي او مؤمنان سره به جنگي الله اذا دمر بغیرت دي ولو دخلت عليهم کچره داخل کړي شي په دوی باندې لخ کړي من اقطارها د اطراف د مدینینا ثم سئل الفتنه بیا او غختل شي د دوی نه شرک کول ثم سئل الفتنه د فتنې نه مراد شرک دی د دون او غختل شي شرک کول مطالبه تنو شي یا د فتنې نه مراد څه شي مقابله سوال تنو شي ته وغوښتل شي تنه راځي تاسو مقابله وکړي د مؤمنانو سره نو لاتوها ضرور دوبه هغه وکي دغه کار بدو کې لاتوها شرک بو کې یا به مقابله تر مؤمنانو ودرېږي فالله وایي وما تلبسوا بها الا يسيرا ایثار بنشي دو پدې کې مگر لګونی الله دین مخکې دو سره مالوزونه کړی دو ما سره لوز قول کړل چې موږ به چرته شانه ګرځو چرته به تختونه یقینا دوو چې لوز کړو د موږ سره الله من قبل پخوا لا یولن الادبار چې نه بګرځوي دو شاګانی دو خدا لوز قول کړو ما سره چې دو به تیخت نه کوي دو به شانه ګرځي وکانا عهد الله مسولا او دا دې لوز د الله تاسو شلې داغه تپوس پکېږي تپوس شوی دی یا کان عهد وکانا عهد الله مسولا اکان وفاء عهد الله مسولا مخکې یو قباحت ولا ذکر کړه د تختیدو نبی علیہ السلام تعالی ورته وای کته سو تخت نه څه فائدہ وکای لن ينفعكم الفرار چری فی د نشی در کوله تاسو ته تیختا ان فررتم من الموت کو تخت دې تاسو د مرګ نه او القتل یا د وجلنا د مرګ او د قتل نه خسړې نشي تخت دې معنی د موضع الموت او موضع القتل ان فررتم او تخت تاسو من موضع الموت داغه زید مرګ نه یا زید وجل مرګ وجلونه اذن لا تمتعون الا قليلا دغه وخت مزي به در نکړې شي تاسو ته مگر لغونی یعنی تاسو که بل فرض د مرګ نه خو بچ کیدل نشتی خو که دا هغه مرګ دی نه میدان جنګ نه تاسو او تختی دی نو هغه وختي تور من خو بچ شلار بشه او تختی په دغه ژوند بس تاسو لغونی ژوندي اوس الله یقول من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه او پیغمبر من ذا الذي سوکته هغه ذات يعصمكم من الله چې بچ کی تاسو د الله نه ان اراد بكم سوءا که اراده وکي کو غواړي الله پاک مصیبت تاسو سو ان مراد مصیبت مرګ نه دی الله در باندې مصیبت او تکلیف راولي او اراد بكم رحمه ګور يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا خصيشو خو يعصمكم من الله رحمه ومن یصبکم بسوء سوق پتا ست تکلیف راکی ان اراد بكم رحمک الله غړي تاسو ته بچ تاسو بچ کول رحمتن بچ کول الله تاسو بچ کی نو ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اوس دو داسې لار کې بولاړو اوازونه به کول چې د صحابه سره جنگ لاله نشي jihad مکوي راځه کینای من کول به کول نو او پیغمبر یعلم الله المعوقین قد یعلم الله المعوقین یقینا الله په الله تعالی پیجنی هغه منکون کې د جهاد نه المعوقین په زور منع کون کی منع کون کی د جهاد نه منکم د تاسو نه والقائلین لاخوانهم اغه وینا کون کی خپل ورونو ته هلم الینا راشی منتا راشی زمون خواته په دې ځان تر بلل سره به سکول کسان به د جهاد نه رکول هلم الینا دا هلم لفظ دی سلقوکم تکلیف درکې تاسو ته بیال سنتن حدادن پدا سجبو چې هغه تیزی دي تیری دي حدادن تیری دي کله چې غیره تیر وته کنه دو براغل کې بناستل د سړی هغه ذکر ورته مدا چلو کو هغه تو درې دا مې وکړه دا ولې دا خبرې به کولې صحابو له به تکلیف ورکاو چې جنگ کې به خودو خص حصہ نه واغستې دي یارونه او خبرې به ډېر تیز تیر کولې ځکه دا بخیلانو او حارسانو حریص ډېر زیات نو اشحاتن علی الخير حرس کون کې دی په مال باندې ځکه د دوه په زړه کې یو حرس و چې دې صحابه ته مالی غنیمت ملاو شو نو را بل بیا به راځي به خپل تیرې کړې خبرې به شروع کړې د بایز کس چې کنه دې په موقع باندې خبرې نه کوي نه په موقع باندې کار کولی شي کله چې موقع تیر وځي نو رسو براشي دې به خبرې شروع دا څه چل به میکړې او دا به میکړې خو تاسو ماته ونی او ځان به ډیر قریب کې ډیر به خوک کی دې منافقانو مکه چل شروع الشحه علی الخير دو حرس کون کې دي په مال باندې دې کې الشحه معنی څه حرس حرس د مال اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم الله وی دغه کسان دي چې دا بیمانه دي لم یؤمنوا ایمان دې راوړي نو فاحبط الله اعمالهم نو برباد ک الله تعالی عملونه د دوی وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان د دوی د عمل بربادول د دې بیمانو عمل د بربادول د الله تعالی آسان دی يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون اوس دې ځین ولا سجر ور کوي او د دو درې قبایح ذکر کوي په دې آیت کې اشاره ده دې ته چې کله دوی ته ویل شي کنه چې سړی کافر خلاړل جنگ ختم شو نو دو دومره بوزدل دي چې دو دو بیا هم یقین نه راځي دوی نه نه تری لانه دي نو دو د کورونه ګټون نه راوځي پټ ناشتي الله وی يحسبون الاحزاب ګمان کوي دو پاغه ډلو د کافرانو باندې لم يذهبوا چاغونه دي تلی صحابه ورته یقول لاړل تلی دوی نه نه دي تلی دوی یقین نه رات و ان یات الاحزاب الله کراشی دغه ډلی بیا چې تاسو وخت کراشی یو دو دو غره غنی تمنا کوي لو انهم ارمان کې دا منافقان کاش چې وېدو بادونه فی العربی دیر شوی په باندو کې برا وسیدلې په باندو کې ایسالون ان انبایکم تاسو کول تاسو د خبرونو خبر ته صرف ناس وي اخبار ته چې پیسې چلو شو د کنن سبا چې ځکه مظاهره خلک پټي باندې ګوري کنه زه دوه خیال چې موږ ته خبرونه راتل جنگ اخبار باته مشرق اخبار نور اخبارونه براتل موږ باقي قتل چې څه چلو شو نو د دې منافقانو دا خیال چې موږ په باندو کې پاتې کېده او موږ ته صرف د جنگ خبر راتلی چې دومره مړ شو دومره جنگ وکړه فتح وکړه شکست وکړه دې موږ ته خبر راتلی صرف الله لو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کچرته وې دو پتا سو کې نو جنگ بنو کړي مګر لک سات دو جنگ هم نشي کوله دو داس ایماندار نه دي جنگونه وکي او خدای چې پتا سو کې نو نو دا خطاب مؤمنانو ته او د پاره تاکید د تابعداري د نبی عليه الصلاه والسلام چې د نبی عليه السلام تابعداري وکړي او رد په منافقانو باندې داغو په خوې او داغو د جهاد نه تختیدل او دلته ګوره د اوسوه راوړه اوسوه اوسوه څه ته لیکيږي اقتدا کول په برابرۍ سره یا علاج او تسلی د زړه هغه ته ویل کېږي اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا شته د استاد لپاره په بار د رسول الله کې نمونی خستا نمونی د تابعداري خستا اسوه حسنه نمونی د تابعداري خستشته تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ چې پاغه سره تاسو د ژوند تسلی راځي تاسو د ژوند علاج کیږي دا سي تابعداري نبی اسلام کوي لمن کان يرجو الله واليوم الاخر اغه چاله دا نمونه دا خایسته چې عقیده لري د الله تعالی په توحید باندې يرجو الله امید لري د الله نه یعنی یقین کوي عقیده لري د الله په وحدانیت باندې اول یوم الاخر والیوم الاخر او ایمان لري پر د آخرت باندې او دریم وذکر الله کثیرا او یادی الله تعالی ډیر زیات ګور ذکر د ذکر نه مراد څه دی ټول عبادت دي او په ټول عبادتو کې بیا افضل ذکر دی دا ډیر افضل دی او کثیرا دې د پاره وي چې ته کله عبادت کوي دا ذکر کوي نو ډیر زیات ذکر کوه خو په طریقې شرعي وکړي د شریعت نه خلاف پنه کوي کومې طریقې چې نبی صلی الله علیه وسلم خو دې باغه طریقې باندې یاد په هغه طریقې به ذکر کوي په دې طریقې باندې کله کنن سبا چې خلق کوي په جمعاتونو کې ګرنې جوړې کی او غړيږي پکې یو وجد کې راغل نه نه وذكر الله وذكر الله كثيرا یاد الله ډېر اګور ذکر الله کثیر ولې وي ځکه چې کله ته ذکر کوي کنه نو ستاسو ژوند دی ستاسو بیدار دی مثال د ذاکر څنګه دی چې دا غزړه ژوندۍ په شان د حي او چې ذکر نه کیم دا غزړه قافله دی نو د نبی له صلوات و سلام خبره تا بس څوک زیات وګیګ دی څوک به زیات تابعدار وي چې چا زړه بیدار وي کنه ژوندې وي چا زړه چې بیدار نه وي نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم خبره ته وګني غافل سړی دی کنه غافل کله وګیګ دی ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وس د دې زنه حال د مؤمنانو ذکر کړي د منافقانو حال مخکې ذکر کوس په مقابله کې د مؤمنانو ذکر کړي منافقانو چې کله هغه ولیدل دغه څه حالو هغه مخکې ذکر شو اوس الله وی کړ د مؤمنانو حالات وګورئ کله چې دوی دا ډلې ولیدل د دوی حال شو ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې ولید المؤمنانو د غډلې ډلې د کافرانو لرا کافرانو د ډلې ولیدي دغه لخر ولید قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله او دی مومنانو هاذا د هغه سیز دی د کافر ته وي ما وعدنا الله ورسوله چې وعده کړی و موږ سره الله او دا رسول وصدق الله ورسوله رښتیا ویلي الله او دا رسول موږ ته خدا ویلو دا کافر برازي ډیر زیات په تاسو سره مقابله کوي دا راغله اوس سره موږ جنگي موږ سره الله او د الله رسول رښتیا وکړه او منافقانو سویلو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا داغه مقابله کې ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الله او د الله رسول رښتیا وکړل موږ سره صحیح خبره وکړه وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زین کې وهم راځي کې دې چې د صحابه د خلینو دا وینا کړی سره د دې ځنه د مؤمنانو څلور صفات نور ذکر کړي او اولا دا صفات د چای د صحابه دي صحابه اول او بیا رسو داغو تابعینو داغو متبعینو نو من المؤمنین رجال د مؤمنانو نه سړی دي نارینه دي صدقوا ما عهد الله عليه چې پوره کړی دا هغه وعده چې کړی و د الله تعالی سره صدقو پوره کړی واغه هغه وعده چې الله سره کوم وعده کړی و نو فمنهم من قضى نحبه بعض د دنواغو چې هغه پوره خپل نظر لره نحبه نحب ویل کېږي نظر ته او حاجت ته ویل کېږي دې صحابه او هغه نظر څنګه پوره کړ دو ځان باندې دا جهاد کول او شهادت په ځان باندې داسې ګڼل لکه نظر نظر چې انسان باندې واجب شي نو دو دا شهادت واجب ګڼه نو بعضی داسیو چې په بدر کې په وحود کې هغه شهیدان شو کنه فمنهم من قضا نحبه حمزه رضی الله عنه مصعب بن عمر رضی الله عنه دلته شهیدان شو کنه هغه خپل هغه نظر پوره ک خپل هغه حاجت پوره ک هغه شهیدان شو ومنهم من ينتظر بعض هغه دي چې هغه لا انتظار کوي رستو دي لا دې انتظار کې دي چې کله به شهیدان کیږي شهادت ته پاره ګرځي ځکه صحابي به چې شهید شو کنه نو هغه به فوست و رب الکعبه زما دې پر رب الکعبه باندې قسم چې کامیاب شي نو شهادت هغه ځان باندې څه کنه لازم کنه دا جهاد په ځان لازم کنه خو ما بدلو تبديلا او نه دې بدل کړي دین د الله دو پریز بدلولو دو د الله دین ګور نه دې بدل کړي د الله په دین کې دو تبدیلیان نه دي راوستي بدعات پکې نه دي کړي بلکې حق دین کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته خودلو نو حق دینو ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم دا متعلق دی د مخکې سره وما بدلوا تبديلا هغه کې تبدیلی را نغله تبدیلی را نشتا دا ولی ليجزي الله الصادقين هغه بدل نه ک دین د الله ولی دې د پاره چې بدل ورکړي الله رښتینو ته به صدقین په سبب د رښتیا او داغوي صحابه رښتینو رښتیا وي رښتیا وکړو نه الله چې بدل ول ورکم دا غو د رښتیا او يعذب المنافقين او سزا ورکوم منافقان ته ان شاء کچری او غواړي د الله الله سزا غانې بوله ورکم یوی میاش پورې کافر محاصره کړی و الله سیله راوستا په هغه سیله سره داغو خیمه لوخي د ارث او فرشتي را د مخونه ول بل طرف ته واړو دو روان شو دا غزینا نو الله يرد الله الذين كفروا او واپس کړ الله پاک کسان چې کافرو بغیظهم سره د غصې دا غوینه کومه غصه چې ځان سره راوړ و د صحابه خلاف د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف الله واپس کړ سره دا غسینا غسه ونه وکړه د غشان الله واپس کړ سره د غسینا او دم لم ینالو خیرا وای نه مونږ د لاس فتحه دا دو دا خیالو چې موږ فتح وکړو کنه نو الله ولم ينالو خیرات و اس فتح ونه مندلا دغه شان الله ذلیل رسوا کړ واپس روان شو او وکف الله المؤمنین بشکر الله تعالی مؤمنان د جنگ کولونه وکف الله المؤمنین القتال بشکر الله پاک مؤمنان د جنگ کولونه ځکه الله سلی راوستا وانزل الذين ظهر انزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وسقا بن قريزو اغا غزوی ته اشاره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو توره کې خدا او کپڑے بدلولې جبريل راغی आवाज وکي یا رسول الله څه دی کی راوځه من لا توري دانې دي خراوځه زازه شابه جنگ لځای بنو قریظه وپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام قزغره دا روان شول بیا را روان شو ګور بنو قریظه دو غداری کړو دا په مدینه کې پاتې کېدل بنو قریظه ادا يهود او اهل کتاب نو دو سردا معاهده و چې تاسو موږ سره مرګري کېږي جنگي غيبا او کوم موږ سره نه مرګري کېږي نو زموږ دشمن سره به جنگ نه کوي داغه په صف کې بنو ادريږي جنگ د پاره نو دی بنو قريزه او د وادي واد عهد شکني وکړه نو بیا روست کله دغه جنگ دوران کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه اسد ود مرګري وسره نور دولاړه لور پسې وفد لاړ چې سړی دا شل چې دا کافر راغلی د مکینه مختلف علاقونه راغلی تاسو که زمنګ مرسته نه کوو خو زمنګ خلاف مزه جنگ لا او دا حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی هغه کوم پیغمبر کوم معاهده مون خدای نه پیژنو دی باندې قریزه وي موږ نه پیغمبر پیژنو نه معاهده پیژنو موږ چا سره معاهده کړل موږ به خامخ جنگي ادا غو مرسته وکړو سعد بن معاذ رضی الله عنه په دې اړه کې ډیر زیات خپه شو ډیر غوسه و ټول ورته غوسه و ځکه په عین موقع کې غداری وکړو او وی چې ارمان د کله به زونه زده بدل اخلم او کله چې دغه زیکون حساد معاذ رضی الله عنه د خوښې دی او بیا چې کله فیصله کیدا د دې په لاس کې یو غشې تلو نو د الله نه سوال کړ چې الله ماغه پور نه وژني سو پر چې زما سترګې نه یخې شي په دې کافرو باندې په دې بنو قریظه باندې د دغه وینه الله ودروله او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې راو بل فیصله لا ځکه بنی قریظه نه غیر چا پیره محاصره او صحابه 15 ورځې محاصره و نو بنی قریظه دوی راځي د شلکو چې فیصله ورسره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ تاسو روغه کو خو فیصله طریقه بدای چې فیصله به زموږ سات بن معاذ رضی الله عنه کوي او سعد بن معاذ رضی الله عنه د سره غډیر تعلقاتو نو د دوه مقصد دا چې زمونږ په حق کې فیصله وکړي سعد بن معاذ رضی الله عنه چې راويس نو هغه په اسپنې ناسب او لاس خوګو نو هغه کوزیدین شو نبی اسلام قوم لسیدکم خپل د مشر ته پاز سردار ته چې کوم دی وخت کې فیصله لراغله مطلب هغه راکوس کوي او هغه را کوس ک اگر هغه کیناس نبی علیہ السلام دې دوه داسې فیصله ته وکړه یا رسول الله بالکل به ځوانان ووجنه چې څومره ځوانان دی حلال کړي او واړه بوډاګان او زنانه ټول غلامان کړي او څومره مال چې دا مال غنیمت دا په صحابه من تقسیم کړي نبی علیہ السلام می دا فیصله بینه فیصله د الله ده دا فیصله الله کړل د قص نو بیا ولا غس ډله وشله هغه ځوانان انور دغه شان غلامان کړ الله غو واقعیت اشاره کوي وانزل الذين وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب او را کوز کړ هغه کسان ظاهروم چې امداد کړو د دوی سره د کافرو سره من اهل الكتاب د کتابیانو نه ظاهروم امداد کړو د دې کافرو سره کوم چې مکین راغلی من سیاسیم د سزې نه را کوز کړ من سیاسیم دا غ مضبوطو قلاونونه سیاسی دا جمع د سیسا دا سیسا سعد بن معاذ رضی الله عنه کړنو فريقا تقتلون یو ډله تاسو وجل چې هغه ځوانانو وتاثرون فريقا او قید کولا تاسو بل ډله بل ډله تاسو قید کړه قیدیان کړل غلامان کړل واورثکم ارضهم وديارهم واموالهم الله وی واورثهم او درکړه من تاسو ته ځمکه داغوي و دیارم کورونه داغوي و اموالهم مالونه داغوي الله دا غو مالونه کورونه هر څه می تاسو درا کړل په غنیمت کې ځکه تو غداری کړو کنه او ارضا لم تتوها وارضا او درب کی تاسو ته یو زمکه لم تتوها چې تاسو بلا قدم نه دی خو دی تاسو بلا قدم نه دی ښه هغه څه کوم اسمه کرا هغه ځمکه د خیبر ده الله مخې نه پیشنګي وکړه او وعدکم ارضا وعده کړی د تاسو سره د یو ځمکه هغه کوم ځمکه لم تتوها چې تاسو لا قدم نه دی خو دغه د خیبر ځمکه ده هغه به تاسو الله راکړي او وکان الله ولا كل شيء قدير یا و ارضا لم تتوها د دې نه مراد ټول ځمکه ده ټول هغه ځایونه دي رستو چې کله مجاهدین واغستې دي او بکر صدیق رضی الله عنه دور کې حضرت عمر رضی الله عنه دور کې رستو صحابه دور کې هغه واغستې دي هغه ټول ځمکه ته نه مراد دي وکان الله ولا کل شیء قدیر او دی الله پارش من قدرت والا دا غنی کاو شو نکاح ولا الله وک بر پاسمانونو کې نو چې نکاح وشو نبی علیہ السلام بی بیان ټول لا جمع شو ځکه فطرت دی انسان کنه نو بنی وی کنه نو بنتو پیسې سره جمع شو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مو خو تاسو سره گزاره کوو چې خیر دی اوس موږ له داو کوم موږ له خ کپڑے خ کورونه خ خوراکونه پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ته غوسه شو او یو میاشت پر قسم ته نو کچ یو میاشت په اله یو کړه چې زه به تاسو یو میاشت نه نږدې کېږم بیا نبی علیہ السلام بار روانو چرته نو د سورلې نه ارتاو شو د نبی علیہ السلام د خپه مبارک واوخته ده نو نبی علیہ السلام بیا بر بالخانه کې بناس بالکونه کې لپاس کمره کې او صحابه به نبی علیہ السلام خپل عادت یو میاش پر تقریبا نبی علیہ السلام الته ځکه خپل خوګوا یو میاش رستو بیا نبی علیہ السلام را کوشه لکته الله هغه ته اشاره کوي الله یا ایو النبی قل لازواجک دا پنځم خطاب د نبی علی السلام ته یا ایو النبی او پیغمبر قل لازواجک او اخبر بی بیانو ته ان کنتن تريدن الحیات الدنیا کتا سو غواړی ژوند د دنیا وزینتها او خایس داغه ګور نبی علیہ السلام یو میا شل سو چرا کو شو کنه حتی عائشہ رضی الله عنها کراول لا هغه ته وی چې دا آیتونه ورته ولستل هغه ورته یا رسول الله موږ دنیا سره سکو دا ټوله دنیا یو طرف ته ستا یو وخت مو جاسته نه برابر موږ تا خو خو دنیا نه خو خو نبی رسول الله ورته بل چاته العلم وایا او حتی عائشہ رضی الله عنها ورته یا رسول الله خو اله کړو یو میاش ادا خو 29 ورځې وشوې نبی رسول الله دا میاش ته 29 ده دا میاش د 29 ده پوره شو او ورته ان كنا تردن ان كنتن تردن الحیات الدنیا که غواړی تاسو ژوند د دنیا وزینت او خایز داغه فتعالین امتعکن راشی امتعکن چې سامان درکم تاسو ته ګور یو سامان د زینتی ایو متاوی زینت سامان هغه چې ته هغه ستپ ډور سنگار د پاره نور استعمال د پاره نه لکه بعضی لوخي په کور کې استعمال د پاره نه خو بس په دې تختو باندې زنانه وي خایست د پاره یا کالی شو هغه کالی د خایست د پاره او فتعالین امتعکن راشه تاسو ته سامان درکم د دنیا څخه سامان هغه بل راکم و اسرحکن سراحا جمیلا رخصت بکم تاسو لا پر رخصت خسته سرا اسرحکن دین التسریح ده تسریح نن سبا اجازه نامې ته وي خو تسریح ویل کېږي مکمل آزادۍ ته نو یقینا الله تیار کړی دی د پاره د خسته عمل کوونکو چې تاسو یې اجرا عظیما اجر لوی من کنا چې تاسو یې اجر لوی تیار کړل الله محسنات منس چې نیک عملونه کوي د نبی اسلام ټول بیان نیک عمل کوي نو مراد څه ټول بیان یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین اوس خطابت بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته اے بیبیانو د پیغمبر من یاتی منکن نبی فاحشه مبینا چا چرات لو کړ تاسو نه په بد اخلاقی یا په بد اخکار سره فاحشه نه مراد دې کې زنا نه دی د پیغمبر بیبیانو داسې ناپاکي نه فاحشه نه مراد کې بد خلقی دا چا سره بد اخلاقی وکي بد خویی وکي هغه ته نه مراد یضاعف لها العذاب ضعفین دوچن باور کې دي شي هغه ته عذاب دوچن ځکه د پیغمبر بیبي بی کنه پیغمبر خزای نو د پیغمبر خزه رست راځي د ټولو خزونه غوړې دي دو د تمام خزونه اوچتي دي ادا امهات المؤمنین دي اوس وی که تاسو کې کوم تابعداري دي نیکانی دي نو هغه له ګوري اقشن اجرم ډبل له اجرم ډبل له څنګه چې سزا ډبل ده و من يقنط منكن او چا چې تابعداري کوله تاسو نه د الله تعالی او د رسول داغه وتعمل صالحا او عمل کو د سنت مطابق نوتی هاجرها الله ور بکو منګه غه ته اجر داغه ثواب داغه مرتين دبل دوچن دوچن هغه ثواب بول من ورکو داغه اجرم دبل شو کنه چې نیک عمل کوي ذکر واتدنا لهم رزقا کریما تیار کړی دی هغه لره رزق عزت والا روزي عزت والا رزقا کریمه مطلب څه دی په آخرت کې دلاغه په جنت کې هغه د عزت ولا رزق دی ځکه هغه کریم رزق کوم یوي چې به کړه وسړی ته ملاوي به د کړهونه به د مصیبت تکلیف نه ملاوي او یا رزقا کریمه د دنیا او د آخرت دواړو رزقونه الله به تاسو له رزقونه فراخه کی څنګه فراخه کی من حيث لا يحتسب ويرزقهم ويرزق من حيث لا يحتسب رسول سوره طلاق کې برش يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وزديدن بل خطاب کوي او ادب ورکی بیبیانو د پیغمبر ته چې تاسو ګوره د عام زنانو شان نه یې تاسو د زنانو نو چتې ځکه تاسو کې به تقوا یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر له سنت کا حد من النساء نه تاسو پشان ده هیڅ چا د عام زنانو نه تاسو د عام زنانو شان نه خبرې نرموي ما څوک د خپل راشي کنه صحابيات خپل بار نواز یو کده کورنه نور نرم نرم خبرې ور سره مکوا فلا تخزان په نازا دا سر خبرې مکوا پستی خوږی خبرې ور سره مکوا څوک راغه خبرې کوي دا ټول زنانو ته د تعلیم دی با نه څوک راغی وری وټکاو چې پلان کې شته هغه نشتی جواب ورته وای خدند نه جواب ورکي نو دند نه زنانه ور سره په ناز ادا سره خبري شروع خبرو کې خوګواله پیدا کی نو فیت مع الذی فی قلبی مرض نو تم به وساتی هغه سړی چې په ځړ کې د بیماری څه بیماری ده زړی بیمار دی د دې چې د خزو د خبرو شوقین دی چې دې د خو سره خبرې کېدل مزه ور کوي نو د په ځړ کې به تمه پیدا شي شهوت په پیدا شي وقلنا قولا معروفا خنو سخت خبره کو بد خبر ورته کو کنزل ورته کو الله وینا نه کنزل مکا بد ردی مو اخوا قلنا قولا معروفا خبرې کوي ور سره قولا معروفا د شریعت مطابق بس زور د نشتی ځه اړو سره پستی خبرې مکه ما مشغوله ور سره کوا دا زنانه وته نرم خبرې بنه کوي کنزل بم نه کوي بدخلقي بنه کوي او خبره به داسې کوي چې ستا په خبره کې تم نه ستا په خبره کې خوګواله نه او وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى وقرنا په دې کې دوه قرات دي یو د قرنا بل قرنا قرنا او قرنا کله وقار نشي وقار معنی څه اطمینان معنی بدا شي اطمینان کوي په خپل کورونو کې وقرنا اطمینان کوي په خپل کورونو کې دنه کې نه اطمینان کوي او کله قرنا نشي نو قر نه معنی څه وسه په خپل کورونو کې وسه استوب نه کوي په خپل کورونو کې دارنګي د دا قرن په اصل کې اقرارنا بیا تنه قرن جوړ شو قانون شو ورشته کنه هغه نو بیا تاسو کوي نو قرن فی بیوتکن اوسې په کورونو خپلو کې په کوټو خپلو کې بار تمراوځي هغه حضرت سوده رضی الله عنها هغه بیا ډیر وخت پورې د کور نه خپل نه وراوته کمرې نه ځکه الله مونږ ته ویلي وقرن فی بیوتکن بل پدې کې چې کله ضرورت ته زنانه ته نو بیا راوتی شي خو که ضرورت نه به ضرورت به دغه زنانه نه ګرځي د کور نه بار لکه اوس زنانه راوځي او مونږ چکر لږ نو په دې ګلو کې ګرځي مارکیټونو ته ځي برقي واچې په مارکیټونو کې ګرځي نو ګرځي په مارکیټونو کې سودا نه کوي ګرځي به ګرځي به واپس پرش یا لاړ شي زمون کپڑے خوخ نه شي زمون دا شي خوخ نه شي الله یوقرن فی بیوتکن اوسې په کوټو خپلو کې د کور نه پار موزه ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى ولا تبرجنا او مسر غندوي ډول سنگار خپل ولا تبرجنا مراوزه مسر غندوي ډول سنگار خپل په شان د جاهلیت جوړ تبرج ویل کېږي زیب او زینت کار کول خپل زیب او زینت کار کوي بار چې راوځي کنه نو هغه کالی دا په سرګن کی یا دوپټه صرف واچي پوګو باندې ا حدیث کی راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دو قسم خلق ته چې ما نه دی لیدلی دا مال علی دی نه دی سنفان من اهل النار دو قسم خلق ته چې مال علی دی نه دی خو هغه په دوزخ کې الله چي یو قسم هغه دی ممیلات بعضی محدثین وی ممیلات مطلب دا دی چې په دې سر کې براسي ګل کاریان یو کی کرخي او پکې وباسي چې خلق ورته مایل کیږي یا ممیلات ځان ته خلق مایل کیږي مایلات دو په خپل خلق ته مایل کیږي دوم خلق ته مایل کیږي په لار روانه ده نو خپل درز ور کوي چې څوک راته وګوري دا څه شور بو کی ممیلات مایلات الله وی لا یت نبی رسول الله لا يدخل الجنه ولا یجد ريحها چرته جنت ته داخل نشي نه به د جنت خوشبو ونیوي جنت ته الله نه داخلي ا د جنت خوشبو به نه بین کوي او د جنت خوشبو مسلمانان ته ډیر د لری نه حاصلېږي لیکن دو تبا الله د جنت خوشبو ورنکی نو ځکه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى پشان د جاهلیت زوړ جاهلیت زوړ څنګه د جاهلیت په دور کې زنانه به د لارې پر منځ ته دوپټه به پوګو اچولې و کمیس په تر دی تور غړي پورې لستونی بر دی پورې وو او پرده مرده بینه کوله که سړی برال نو هغه ته بدی لار نه پرې خو دا جاهلیت او قصور جاهلیت اق شی و شروع شي اوس په لار دي کنه لار شې د غټو مارکیټونو دي ګو ګورای هغه د قشن زنانو د موټ د قشن یو لار برتم نه پری دي ولاړې به ته پلار کې واقمنا الصلاه پابندي د موس کوي واتینا زکات ور کوي زکاتونه چې تاسو سره مال وي اتینا زکات زکات ور کوي واتینا الله ورسوله اطاعت کوي د الله او د رسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت یقینا غواړي الله چې لري کې د تاسو نه پليتي اهل البيت اي کورنۍ د نبی صلی الله علیه وسلم ګور اهل البيت چاته وي بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته او اهل بیت دغه اهل بیت څوک بی بیانی دا زامن او دا نور دا خو سره بیا متعلقینی اصل اهل بیت څوک دی بی بیانی شیعاګان اهل بیت چاته وي رافض هغه اهل بیت حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها حسن حسین رضی الله عنه دې ته وایي نور هغه ته اهل بیت نه وایي او قران اهل بیت چاته بیبيانو ته وایي صراحتا وی اهل البيت دغه دي او يطهركم تطهيرا چې پاکي تاسو لار په پورا پاکه سره ول حکمت ول حکمت او د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا سو پتا سو من لسته کیږي یعنی زنانو ته تعلیم ورکړي د څه شي د قران او د حدیث تعلیم ورته ورکړه د قران او حدیث کله جونو دې ته اړه ملګا ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا دې الله باریک بن لیکدون کې د نری نری سيزونو خبير خبردار دی اول ان المسلمین والمسلمات یقینا هغه گردن کې خودون کې سړی والمسلمات او گردن کې خودون کې زنانا اول مؤمنات مؤمنین هغه مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا ګوره اسلام مخکې کې ایمان رستو کو مسلمین اسلام مخکې کې کنه او ایمان رستو کو پشان دغه حدیث ته حدیث جبريل حدیث جبريل کوم اسلامي مخکې کړل کنه او ایمان ورپسې کړ دی ولی الته اسلام کې څه څه ذکر کړو یو ذکر کړو عقیده یو ذکر کړو عمل نو اسلام خود عبارت سنه دی د عمل نه او ایمان عبارت دی سنه تصدیق القلب نه نو دلته ګوره اذا مخکې کړه دلته اشاره دی ته چې ستا عقیده او اعمال دا به صحیح وي مسلمانانو به عقیده به د ایمان والو په شانی نو ځکه دغه اسلام مخکې او پسې ذکر کول مؤمنین هغه مؤمنان سړي ایمان ور پسې ذکر کړ نو چې کله در کې ایمان راغی نو القانتین والقانتات هغه تابعداري کوونکي سړي او تابعداري تابعدار تابعدار زنانا نو ګور دا تابعداري خو په اسلام کې شته کنه نو دلته قانتين بیا دوباره سره ذکر کا وی قانتين مراد دلته اخلاص کوونکی والقانتين اخلاص کوونکی زکه چې ایمان دی راوړ اسلام دې شته عمل کوي وستا په دې عمل کې اخلاص نشي نو عمل به فائدې شو کنه نو والقانتين هغه اخلاص کوونکی سړی والقانتات او اخلاص کوونکی زنانه کله چې ته رښتیا وای کنه نو پتا به تکلیف راځي مصیبتونه به راځي نو ځکه یو صابرین او صابرات هغه صبر کوونکي سړی او صبر کوونکي زنانه چې تکلیف در باندې راغی مصیبت راغی نو د رښتیا به نه پرېږدي صبر وکړي والخاشعين والخاشعات بعض وخت کې سړی صبر وکي خو په دې زړه کې لږ غرور راشي چې سړی زه زه کامل انسان ما نو الله یو الخاشعين اغه عاجزي کون کې چې په دې زړه کې عاجزي کې پیدا کی یره پیدا کی اول خاشعات اغه عاجزي کون کې زنانه اوس دا ټول د دې بچاو د پر لازمی دي چې ته صدقات او خیراتو کې نو ځکه ول متصدقین او المتصدقات هغه صدقه کوونکي خیرات کوونکي سړي او خیرات کوونکي زنانه نو چې صدقات او خیرات کوي تا من تکلیفونه مصیبتونه دا ټول راځي ځان کې ایثار به پیدا کوي برداشت به پیدا کوي دا برداشت په څه پیدا کیږي را شروع جیونی سا نو وصائمینا هغه روجي نیونکي سړي او روجي نیونکي زنانه والحافظین لفروجهم والحافظات اوس دا ټول صفات رالل خو راشه دا صفت د پاک دامنې ځان کې پیدا کا خپل شرمګاه چې ته څرګند کی خپل شرمګاه حفاظت وکړه ذاکرین کوم دی ډیر ذاکرین هغه دی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر اسکار خول لیکنه هغه ذکر اسکار دی کوي د سارمون نن سو دا ذکر وکا د ماخام نن سو دا وکا د ماسپخین نبی علیہ السلام خوللی دارنګ جمعه ته داخلي کی جمعه نه خارجي کی کپڑے بدلای لیټرین ته داخلي کی لیټرین نه راوځي دا رنګ د هر شي نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې خولي وظایف خولي دغه مراد دې نه چې هر وخت دې الله یادي وذاکرین الله کثیره هغه یادون کې الله تعالی را سری ډیر او ذاکرات هغه ډیر او زنانا یادون کې الله لره ډیر زنانا اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما تیار کړی دی الله دوی لره بخشش او اجر عظیم او اجر ډېر لوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره اوس د دې زنه واقع ده زینب رضی الله عنها د زید رضی الله عنه هغه واقعیت اشاره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت رضی الله عنه نکاح حضرت زینب رضی الله عنه سره وکړ او کله چې دا نکاح کو نو حضرت زینب رضی الله عنها اغرونه دانو خوشاله ځکه د دې ډیره غټه قبیله وا ډیره زیاته مالدار او معتبر خلق ده زینب بن جحر بنت جحش رضی الله عنها او حضرت رضی الله عنه د نبی علیہ السلام متبناو او بیا ته د نبی علی السلام هغه نوم هم کټ شو نو پاغه مغلق ساپوټو دلته چې دا نکای ولو ک دلته د دوی په سر جوړخ رانغه حزینب رضی الله عنها ډیره خسته ډیره قابل زنانه و خوینه لګه سخته و حزید رضی الله عنه دغه جوړخ رانغه او الله پاک یو رسم باطل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته وغرسه می ختمه نو الله پاک د دوه نکاح او حضرت رضی الله عنه او د حضرت زینب رضی الله عنها د دوه نکاح وش الله غو واقعیت اشاره کوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ندی جایز یو مؤمن سړی لره او نه یو مؤمن زنانه لره اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله کړی دا الله تعالی او رسول دا امر دی او سیز دی او کار ان يكون لهم الخيره دا خبره چې وی دی هغه د پر اختیار یا خوخه من امرهم د کار داغوي پغه کار کې داغوي اختیار وینا الله یو فیصله وکړه یا د الله رسول وکړه چې دا کار دی داسې وشي نو پس هغه کار باغ شنه کوي نبی علیہ السلام فیصله وکړه د حزین رضی الله عنها او د حزید رضی الله عنه د نکاح نو دوله د اعتراض حق بیانو حضرت زینب رضی الله عنها په هغه خو اعتراض نه کوي غرونو وکاو نو الله تعالی دا اختیار نشتی ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا چا چې وکنا فرمانی د الله او د رسول داغه نو یقینا دی واوړي د لارې نه اخکار گمراه شو دی په گمراهي سرګند سره اس ویس تقول للذین انعم الله علیه وانعم تعالی امسک علیک زوجک حضرت رضی الله عنه بنبی علیہ السلام پس راغی چې یا رسول الله زمان نه لګی طلاقو نبی علیہ السلام ورته نه طلاق نه کی تبین طلاق ځکه نبی علیہ السلام پس کې یو خط شوه چې کې دې شي دې طلاق کې نو الله ما ته تی په نکاح کا نو دې خو زما متبناو دغه ما زوی ویلی نو دا خو د پردیس ویل زما زوی خو نه دی دا خو هغه د رسم جاهلیتو هغه رسم نبی رسول الله ختم کړو خو دا مشرکان دوه بیا یې خپل انګوري په نکاح واغست نو بیا پر پس دا ملنډي کې پدی پریشانو نو حضرت رضی الله عنه به زه پریدم نبی رسول الله پرې نه دی او بعض روایت په دې ځکه بعضی مفسرینو ذکر کړی دي چې نبی له صلوات و سلام حضرت زینب تر تریدلی و هدا د خو خشی و نو بیا نبی له سلام لکه دې سره نکاح کول غوښتل دا ټول دروغ دي دغه روایت اسرایلیت او ابن کثیر رحم الله وی چې دغه روایت مې ځکه نقل نکړه چې دا صحیح نه دي او مخ به دغه نه واړو ډیرو مفسرین او محدثین په دې من ردونه کړی چې دا ځان نه جوړ شي خبرې دي نبی علیہ السلام ځکه دغه خط شوه که حضرت رضی الله عنه دا پریدي نو د الله ما ته تواخ او اقشان وشو بیا واستقول للذي انعم الله عليه کله چې وی تاغه سړی ته انعم الله علی چې انعام کړو احسان کړو پاک باندې الله الله په احسان کړو د شي چې مؤمن کړو ایمان ورته نصیب کړو وانعم تعالی ته انعام کړو پاک باندې د آزادولو نبی علیہ السلام غلام ک نبی علیہ السلام آزاد ک متبنا ک زوی ک امسک علیک زوجک هغه خبره چې الله هغه سرګندول ښکارا کولا هغه سوا هغه نکاح د زینب رضی الله عنها د نبی علیہ السلام سره ځکه چې الله غ رسم ختمو کنه او نبی علیہ السلام دا خبره پټه ساتله چې دا خلق پر بنن سوال لان تان وي چې دا نکاح زما ونشي چرته وتخش الناس تيريدي د خلقنا د خلق الله ان تان نه يريدي والله حق ان تخشاه الله ډیر حقدار دی چې دا غنه یې راوخی نو فلما قضا زيد منها زيد منها وترى ګور دې کې الله د زید رضی الله عنه نوم واغس قران کې بعضی مفسرین دا ځکه واغس چې نبی علیہ السلام د تتویلیو چې نن نبات به دا نه لیکي نه بداوي چې زید بن محمد دا بنوي محمد صلی الله علیه وسلم دا بنوي ته خپل پلار ته خپل نسبت کې زید بن حارثه بوي زید بن محمد صلی الله علیه وسلم بنوي ځکه دا د جاهلیت یو رسم نو دې په دې ډیر زیات خپش الله د دنوم په قران کې ذکر ک فلما قضا زید منها وترا صحابه کې دا قیو سره د دنومي قران کې ذکر کړل د دلا جو ساته نو فلما قضا زید نو هر کله چې پوره کړ زید منها د دینه وترا خپل حاجت هغه سره ملاو شو نو زوجناکها زوجناکها الله من تعالی دا په نکاح کړه من تعالی خز تعالی خز کړه من الله د دې نکاح الله پر نه وکړه الله د دې نکاح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وکړه د دې وجه نسائی کې حدیث ته کنه چې دې حضرت زینب رضی الله عنها با په نورو بیبيانو د نبی له سلام فخریه کوله چې زما نکاح خو الله کړ دې زما نکاح الله کړ دې د برنه زوجناکها لکي لا يكون على المؤمنين حرج الله وی دا رسم می ولې ختم ک دا رسم می پتا ولې ختم ک پیغمبره دې د پاره لکي لا يكون على المؤمنين حرج دې د پاره چې نه په مؤمنانو باندې لکي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم دې د پاره چې نوی په مؤمنانو باندې تنګستیا فی ازواج ادعیائهم په کولو د بیبیانو د متبناګانو چې د متباګناګانو هغه او بیبیانو سره دی نکاح کوي چې دوی ته پکې بیا تکلیف نه پریشانی نه اذا قضوا منهم وترن کله چې دوی پوره کړي داغه خپل حاجت وکان امر الله مفعولا او دې کار د الله پوره کړی شي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا اوس الله دا ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا مسله رسول هغه مسله ده دی تنگسیا و چې کوم پیغمبر دینه رستو کېده چې زمانی کاولی شي دا خبره وای نور دینو دا په پیغمبر رسول فرض دی ما کان علی النبی وما کان علی النبی ندی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تنگسیا فيما فرض الله ندی په پیغمبر سره باندې تنگتیا پر رسولو دغه حکم کې فيما فرض الله په هغه کې چې فرض کړل الله په دمنه فرض الله له له په معنا د عليه په هغه کې په هغه مسایلو کې چې فرض کړل الله په دمنه دا غیر رسول په دې کې د پیغمبر باندې تنګ سیا نشي ځکه دا په دمنه فرض دي دا مسله رسول یا لو په خپل معنا او د فرض د مراد شي تقدیر معنا دا ده نه دی تنګ سیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پر رسولو کې داغه بار داغه حکم کې چې تقدیر کړي دی الله د لپاره مقدر کړی دی الله د لپاره هغه سو دغه بیبي کنه حضرت زینب رضی الله عنها نو سنت الله فی الذین خلو سنت الله دینه مخکې کاف تشبیه حذف دی ک سنت الله په شان د طریقې د الله په هغه کسانو کې چې تیر شوی دی مخکې د دینه مخکې انبیاوم دغه مسلې بیان کړې دي پاغو الله فرض کړی دا تبلیغ غوم کاو وکان امر الله قدرا مقدورا او دې حکم د الله تقدیر مقرر کړی شوی قدر مقدوره تقدیر مقرر کړی شوی دا خو الله تقریر کې ارسه کړل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وصفات تیر شو انبیاء ذکر کړي چې ګور هغه انبیاء پورا دی الله حسابناک حساب کون کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اوس د دې د فدی اشکال کوي چې څه ضرورت نبی عليه السلام دی زینب سره نکاح وکړ ځکه دا خود د ذل ور وکړ ځکه خزوا نو چې د زوی خزه وا نو دله نو په کار چې نکاح ور سره کړی وي اون ګوري وکنه الله جواب کوي نه نه ما کان محمد نو محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم پلار دی او تند ناری نو تاسو نه نبی علیہ السلام د ناری نو کې چا پلار نو نبی علیہ السلام تمام ځامن نابالغ مړ شي خنه چې د الله ډېر چاپلار نو دا مسله به نه بیانول دا نکاح به نه وکړي کنه دا نکاح به نه وکړي څه ضرورت نو جواب وکړه ولکن رسول الله لیکن دی خو استاد د الله ر دیو مسلې رسي دی خو رسول دی راغلی دی لپاره دی چې دی به دا مسله رسي وزه سره دې د الله رسول له نو بل پیغمبر براغلی او د پس هغه به خبر رسول وکنه د به مثلا رسوله نو الله یو خاتم النبیین اخیری د پیغمبرانو نه دی د نرستو بل پیغمبر نشی راتلی د نرستو بل پیغمبر نشتی نو بیا وهم راغی چې دا اخیری پیغمبر خو الله ته پته ده کنه تاسو ته پته نشته نو جواب وشو کان الله بكل شيء عليما الله پرش من عالم دی پوه دی دا الله ویل دي چې دا خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم څه معنا خاتم معنا اخیری یو خاتم په فتحې د تی سره په فتحې د تا سره چې راشي معنا اخیری او کله په کسری د تی سر تا سر راشي کنه په معنا د سر راځي مهر لګول په معنا د مهر نو که په معنا د مهر شي او که په معنا د ختمول شي اخري دواړو معنا صحیح ده ځکه اخري مهر سره څه کېږي کله چې درخواست ارس ختم شي اخر کې مهر لګي داغه تصدیق په اخر کې کېږي باول کې نه کېږي نو اخر د ختم لګولې مهر لګولې ختم کړ دی وخاتم النبیین یادوا الله پاک ډیر زیات یعنی کینی کروان هر ټیم کې تلاوت کو په یاد کا پکې کا ډیر تلاوت د قران عظیم کا دا قران عظیم هر وخت وایا از د کا کله چې د قران عظیم نه چوټیو کې کنه نو وسبحوه بکرتا واصیلا تسبیح وای د الله سره مخم بیا تسبیحات وای ذکر غره ذکر بیا کوم دی د لا اله الا الله نه تسبیحات دي کنه سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تسبیحات وای هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور دا الله غزات يصلي عليكم چې پورته کوي شان تاسو پر رحمتونو سره یصلی علیکم پورته کوي شان تاسو پر رحمتونو سره او ملائکته او ملائک داغه په دعاګانو سره ځکه نسبت چې د صلات الله ته وشي معنی سره رحمت او چې فرشتو ته وشي دعا او استغفار ليخرجكم من الظلمات الى النور دې د پاره چې راو بس تاسو تیرونه رڼا غان وتا وکانه بالمؤمنین رحیما او دې الله په مؤمنانو من رحم کوونکې تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم اجرا كريما الله چې جنت تلار شي نو تحیتهم یوم یلقونه پیشکشی هدیه وې د دو په دغه ورځ باندې یلقونه کله چې دو مخامخ شي الله تا یلقونه کله چې مخامخ شي الله تا نو سبو السلام د دو پیشکشی وې السلام علیکم سلام وې په یو بل من سلام واعد لهم اجرا کریما او تیار کړي دوی د پاره ثواب عزت والا شهید گواه ته ویل کېږي هغه گواه چې د آخرت په کارونو باندې گواهي وکنت وکنت شهیدا علیکم نو هغه کوم گواه گواه د آخرت او شاهد معنی څه شاهد د دنیا گواه په دنیا په کارونو باندې گواه نو شاهدن شاهدن بلا اله الا الله سراجا منيرا ګوره د سراجا وهاجا یو نه ځکه وهاج د صفت د چا دی د نور وهاج هغه رڼا ته وایي چې هغه سړی سیزي او منیر هغه رڼا ده چې تا ته لار ښیي تا ته رڼا کې سیزل نه کې تکلیف نه راکړي نو د نور رڼا چې هغه څه کې سیزل کوي که نه اوس نبی اسلام ته ادب ورکړي چرته د کافرو اطاعت نه کوي څنګه په ابتدا کې ویلو ولا تطع الكافرین او نه منې د کافرو د منافقانو ودع عزاهم پرېګ دا تکلیف ورکول د دوی کوم تکلیفونه چې په پروا مکه وتوکل علی الله ځان په الله منس پر وکفا بالله وکیلا او پورا دی الله پاک ذمہ دار کار چلونکې یا ایو الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمونا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها وزدین او صورت د مسلې بیانې مسله دا ده چې زنانه د هغه سره نکاح وکړي نکاح کو خود دخول لا نه شي خلوت نه شي نکاح یو که خو نزدېکت ورته نه نشي او بیا طلاق کړه نو د دې خزې عدت شته کې نشته الله دې دې عدت شته دا فورا د طلاق نور څه بل سره نکاح کول شي دا به دې کې نه زاره چې نه دا ورګه د عدت کې زاره د دې عدت نشته دې ته عدت غیر مدخول بها و چې د غیر مدخول بها منه دا غي عدت شته کنه نو هغه مثلا الله بنه اې د ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کوي د مؤمنان مؤمن جنکو سره ثم طلقتموهن بیا طلاق کوي من قبل ان تمسوهن مخکې یو ځای کېدل نو دا غو سره نو فما لكم عليهن نشته د تاسو سره پاغي باندې من عدت من حيث عدت تعتدونها چې شمارې تاسو غیلره بیا غي من عدت نشته بس بس تو کیف متعوهن مہرم نشته فمتعوهن دنیا سامان ولا ور کوي وسرحوهن سراحا جميلا او رخصت کوي پر رخصت خسته سره يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت أيمانهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وزدديزنا خطاب نبي صلى الله عليه وسلم تا. او نبي عليه السلام ته تعالی سلور قسمه بیبیانی يعني جايز سلور قسمه خزی ته کولی شي دویم قسم وما ملکت ایما یمینو هغه چې مالک شوی دی خلاص نستا یعنی ستا وین زړه هغه هم ستا پشان د خزلوی دي کنه او دریم ومما فا الله عليك او د هغه زنانونه ومما فعل الله دا هغه زنانه چې الله تعالی مهرباني کړې ده پتا باندې د مال د کافرانو نه چې په مال غنیمت کې کومه زنانه راغله هغه تا واغستا او بیا دې آزاد کړه او هغه سره دې نکاح وکړ یا دې آزاد نه کړه دغه شان ځان سره وساتله نو دا تا د پر جایز ده لکه د نبی رسول الله درې بیبيان دغه شانې کنه بینځي حضرت صفیه رضی الله عنها حضرت جویریه رضی الله عنها او ریحانه رضی الله عنها دا درې د نبی صلی الله علیه وسلم بینځي وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك هغه ترلونستا ځکه چې هجرت نه کړ نو ایمان پوره نه کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به هغه خزه نکاح کې چې د ایمان کامل کړ نو چې کوم خزه هجرت نه کړ هغه نه دې چې کوم هجرت کړي دا غو سره نکاح کولې شي ګور دې کې بنات عم او بنات خال خال او عم دا مفرد راوړل او عمات او خالات دا جمع راوړل دا ولي ځکه عم دا اسم جنس لري عم دا اسم جنس دی او عمات ځکه جمع راوړل دا عمات اسم جنس نه راځي التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي څلورم قسم وامرأه هغه زنانه چې مؤمنه وي نو هابت نفسها چې او بخي خپل نفس خپل ځان او بخي نبی صلی الله علیه وسلم ته او نبی رسول الله ورسره نکاح کوي نارا د نبی وان یستمکها کچری غواړي نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې اغستل داغه ان یستمکها چې په نکاح سره واخلي دا پیغمبر نو دا سره پر جایز ده خو الله خالصتا لك من دون المؤمنين دا صرف تعالی را خاص دی پیغمبره من دون المؤمنين نشته دا نور مؤمنان لره نور مؤمنان لره صرف تعالی دا خاص ده چې وزنانه ته ځانو بخي ځکه د مؤمنانو د پر کومي بي بیان دي هغه وایي قد علمنا ما فرضنا عليهم یقینا پوه یو مونږه چې فرض کړی دي مونږ په دوی باندې په دې مؤمنانو باندې فی ازواج په بارد بیبیانو د دوی کې چاغه چې د مہر یعنی دو د پاره هغه بیبیان چې مہر ور دغه بیبی دو د پاره دغه بیبی به او وما ملکت ایمانهم هغه چې مالک شي د خلاص نه وینځي وینځي او چې مہر ورکړي دا د زنانه د دین علاوه نور نشته لکه متعه چې کوي او نن سبا زواج مستیار ورته وي په عربو کې دغه شروع کړل چې اوس زنانه د مالدار ده واغې واده نه دی کړی او هغه وی چې یو کس ته ما سره واده وکا مہر مال مرا کا سب نکاح ما سره وکا هفته کې یو ځل دو ځله یا دا راځه او زما د خوراک کاک زما د کورار څخه خلک مالدار اوس ته نکاح ما سره وکړه چې زه بس تا ښځه مه ته زه راځه او دغه ته نیس نه غواړي الټه پې هغه خرچه کوي نو دې ته زواج مستیار او ځینې علماو دې ته ناجایز ویلي او ځینې ورته جایز ویلي په سعودي عرب کې دا ډېر زیات دی او نور دې ملکونو کې هم شته لکي لا يكون عليك حرج دې د پاره چې نشي پیغمبره په تامنې تنگتیا په بیان کې دا دومره بیبيانې تا د پرولې جایز اعتراض راغی کړه چې دا پیغمبر شهوتی وو دا د شهوت زیات څه کړه چې بیبیانې زیاتې کولې نه نه په یو پیغمبر کې طاقت د سلور زرو د پالاوانانو د دنیا عمره یو روایت کې راځي نو نبی علیہ السلام کې لوی طاقت لیکن ګور هغه یو خزوا بیا د 50 کال نه روسو د نور خزي کړي 55 سال نه روسو تقریبا حتی عائشہ رضی الله عنها د نور تر 55 پر خدیجه رضی الله عنها بیا غي نور سودانور بی بیان شي دي نه بی بیان نبی عليه السلام او پکان دا چې داسې طاقت نو بیا خو زیات بی بیان پکارو او الله ولې اجازه هم ورکړي نبی عليه السلام زیات دي کړی دا زیات بی بیان دې د پاره کولی چې نبی عليه السلام خرګنې زیات شي چې مسله بیان کې بار دې تورسي دا رنګ د نبی عليه السلام بی بیان مسله عزت کی نو نبی علیہ السلام بعض خبرې په بعض زنانو ته نشي کولی لکه زنانه را حتی عائشہ رضی الله عنها وي او نبی علیہ السلام نه د تپو شروع کړي استحاضه بارک نبی علیہ السلام ور یو ځل جواب ورکړ نو هغه پوه نه شو نو یا رسول الله بیا وای نبی علیہ السلام ورته بیا وای نبی علیہ السلام شرمېده نو بیا ورته وای په دریم ځل بیا وای نو هغه بیا پوه نه شو حتی عائشہ رضی الله عنها ما د الله سره ځان ته میراخ کړ ما راځه نور به دې زپ وکم نو الله وی زکه تعالی د بی بیان زیاتې چې دا مسله بیا بیان او تا ته پریشانی نه ساس خرګنې ډیره شو کان الله غفور الرحیم دی الله په خون کې مهربان وس بی بیان زیاتې شوی نو ترجی من تشاء منهن وتوی الیک من تشاء اوس بیبیانې زیاتې دي او نبی علیہ السلام هغه ترتیب د ځکه د هر بیبي حق ته کړ حق په خود بل نه طلب کوي تا دوه خزې دي یو شپه په یو کور کې وباسي یو شپه بل کور کې وباسي که دوه یو کې کور کې وخره دوه بل کور کې کړ دا طریقه ده نبی علیہ السلام تعالی تا باندې دا پابندی نشته تا باندې د نمبر پابندی نشته ته چې کوم کې شپه کوم کور کې هغه کور ته ځه کوم کور کې شپه نه کوي مکوا د کومې زنانه د شپې نمبر دی داغه په کور کې هغه کور ته ورځما بل ته لاړ شه تا منه د پابندی نشته الله ورته وی ترجی من تشا لری کول شي یا د نمبر نرسته کول شي هغه بیبي چې تی غواړي د دینه تشاء منهن چې ته غواړې د دین هغه د نمبر نه رسو کولې یو زنانه د کور نه نه شپه د شتبال تزي نو تا غل نمبر نه رسو کولې شي وتوي الیک من تشاء او زی ور کولې شي د ځان سره زی ور کولې ځان سره دا غچانه چې ته غواړې من تشاء کومه زنانه ځان ته نږدې کول غواړي یا ته کوم کور ته شپې راتل غواړي نو هغه د تفلی شي تا من څه پابندي نشتی خو ومن ابتغیت من منازلتا او هغه بی بی چې طلب کوي ته یو ځکه دل داغه سره من منازلتا د هغه قسم نه چې جدا کړی تا د نمبر نه تا د نمبر نه رسو کړی دی وا او بیا هغه غواړي چې راشي نو الله پتا ګنا نشته هغه راشي تاسو ته دغه کوړه لاړ شي ته کوم غواړي حق کار وکړه نو فلا جناح عليك نشته ګنا پتا باندې ذالک ادنا ان تقر عینهن ذالک ادنا دا خنز دی دا چې یخی کې بس ترګې ددو ځکه چې د کومي نمبر نه دی او تاغي کرلاړ نه خوشاله بشي ځکه په یو شی چې انسان باندې واجب شي کنه لازمی چې دا کار به داسې کوي نو چې بیا هغه کوي هغه چا باندې احسان نه وي زه دا کار دی کوي نبی عليه السلام نه الله غ نمبر یې سره کړ نو چې کومې بي بي خواله لا شنه به خوشحالي هغه کته په نمبر دي نو بیا به خوشحالي ولا يحزن ويرضين بما اتيت ولا يحزن نبخ فكيږي دا زنانه ويرضين بما اتيتهن كلهن او رضا وي پاغه څه چې تور تور کوي كلهن دي ټولو ته څه چې ورته څه شي ور کوي څومره ټیم ور کوي څنګه دي دا دا ټولو پر راځي والله يعلم ما في قلوبكم الله په دې باغ سي تاسو پوښتنه کړي وکان الله عليما حکيما او دې الله په هر څه باندې په حليما بردبار ولا يحل لك النساء من بعد ولا ان تتب ولا ان تبدل بهن ولا يحل لك النساء بعضی وی دا آیت منسوخ دی چې پیغمبر تا لپاره حلال ندي بی بیان د دې نه نه علاوه وی دا آیت منسوخ شوی په دې بل آیت باندې د مخکنی آیت باندې نو چې دا منسوخ شوی دی نو په کار چې دا مخکې غرست وی کنه وینو نزول د د دې مخکې شوی دا غرست شوی دی او ترتیب کې به راځي کې خو دې شي خو په دغه معنی سره خو منسوخ کیږي لیکن هغه معنی نه بل معنی وکړه ولا يحل لك النساء من بعد ندي حلال پیغمبر تعالی لپاره زنانه من بعد ورستو د دې څلور قسمونه کوم د څلور قسمونه مخکې ذکر نشو څلور قسمونه مخکې ذکر شو کنه اوس چې موږ د دې څلور قسمونه علاوه دا ټول تمن به حرام دي ولا ان تبدل بهن او نه دي جایز ده چې ته بدل کړي پاغي سره ازواجن بي بیانې ولو عجبك حسنهن اگر چې خوشاله وي تعالی رخایز داغوي ډیر زیات خسته دي خو نور به تعالی جایز نه دي الا ما ملکت يمينك ها وین زدل جایز ده الا ما ملکت يمينك کوین زرا لغه بوتلش وکانه الله علی کل شیء رقیبا او دې الله پاک شي باندې نگهبان یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین انا دا بل خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته او په دې کې آیات کې اته اوامر او نواهی ذکر کړي او په دې کې آداب د مؤمنانو ته آداب مؤمنانو ته ذکر کړي ادب چې د پیغمبر کور ته به اجازه ته مزای ځکه هغه وخت پرده نه راغلی پردي حکم لا نه پردي حکم رست راغلی حضرت زینب رضی الله عنها واده نبی صلی الله علیه وسلم ته ولیمه وا دا صحابه ټول تلو په هغه کې الله آداب خي اے دی ایمان والا ولا تدخلوا بیوت النبی مداخله گئے کور د پیغمبر ته الا یوزن لکم مګر چې کله تاسو ته اجازه درکړې شي د اجازه نه وروسته داخل شکنه الا یذن لكم الى طعام مگر کله چې یاد درکړي شي تاسو ته د خوراک الى طعام خوراک ته اشاره شته چې توفیلی مو جوړیږي تو فعلی څه ته وایي چې بل پسې روانه تابع شي وي کنه طفل ته طفل ولي وي د خپل مور تابع اتو فعلی ته تو فعلی ولي وي ځکه چې چاله دعوت شي دی کنه دې داغه تابع شي او چې الته لړ شي چې دعوت ورکړل هغه ته سپک کاری خنخ کوي چې چا دعوت نه راکړې مزه چې دعوت را کنو لاړ شه بعضی خلق له دعوت ورنکي ته بشپګتو کسان له تنظیم کې الته نه وګور 20 25 30 پر روان دلته بس ته لینځي ور پیږي خدای اوس چلو کوي د دې وجنه توفیلی بنه جوړي چې اجازه تو کړی شي تاسو ته د خوراک غیر ناظرین ایناو نه په انتظار کون کې د پخلی د طعام نه به انتظار کوي د پخېدلو د طعام غیر ناظرین اناو تاسو لوخ ته ګور نه چې تر د پخلې کیږي دا د دعوت د ګرمي را کړلې یا د ماخام ګرمي دعوت را کړلې ته سر نه بجې تلل تر څنګه هغه مو وخت نه بجې ورې تلې ډوړې خو مس پخې نه رسېږي نو دې وخت نه تلل دعوت را کړلې غیر ناظرین اناو انت نه به کوي انتظار د پخېدلو د طعام ولكن اذا دعيتم لیکن کله چې راو بللې شي تاسو نو فتخلوا بیا نه نوځي بیا لا شیخ جوړه اخرى کله چې تاسو دعوت راکړې شو فاذا طعمتم فانتشروا کله چې خوراک وکړئ نو فانتشروا خارشه بیا پغه وخت بعض خلک لا چې کیږي غنو نو باید سړی کورتنګي بعض خدای کنه اجره یو لري کور یو داس الته بکې نه به من گاوس من لګ دا کو لګ غب شپ لګو اته چرته غب لګې زه مخ خپل کور ته ډوړې د لراک نو خړ نبی علیہ السلام کرتل کور نه تنگ دي صحابه ناسینا الله وی چې کله روټه وخره نو خارج شي کنه ولا مستانسین لحدیث نه به ساری گئی مینا کون کی خبر خبر کول سره دې ته بني ساری کې چور کوي خبرې کول غب شپ لګو یو بل حالات معلومو روټه خو خړې شو کنه وی ګران کار خدا روټه الکه ګران کار د وزرونه ده روټه کوستانه ده هغه په غشي راوړل ان ذالکم کان کان النبی یقینا دا کار دی چې خفه کوي نبی صلی الله علیه وسلم لره تاسو نه چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو سن شي ویل ولی فیستحی منکم حیا کوي تاسو نه تاسو نه وی چې پاسه ځای تاسو راغلی دند ناسي والله لا یستحی من الحق الله باک نه کوي حیا نه کوي د بیان د حق نه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب بس بل ادب ذکر کوي د بیبيانو برابر کله چې تاسو ته پیغمبر د بیبيان نسی شي غواړي یا د عام انسانانو یو بل کورونه زینو ډایرک منه نه وځي ورو ټکو عمر دا شی پکار دی ناغه به د بار رو بس وړي کې یا با د دروازې نه تبر و اذا سالتموهن متان کله چې غواړي د دینه سامان نو فسالوهن من وراء حجاب نو غواړي شاته د پردینه پردي مخه ته مړه دنده مزه ځکه صحابه بدن د تل راتل پردي حکم خونو او د نبی رسول الله بیان به هم ګرځي دي ذالکم اثر لقلوبکم وقلوبهن دا طریقه خفا کساتون کې دا زړه تاسو لره او زړه دا غوی لره دا داسې طریقه ده چې بار نه تاسو شي غواړي دې سره تاسو زړه په صفای تم او پکې نه پیدا کیږي وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد من بعده ابدا اوس بل ادب ذکر کړي وما كان لكم ندي جائز تاسو لره ان تؤذوا رسول الله چې خفه کوي تاسو د الله پیغمبر رسول الله چې خفه کوي د الله پیغمبر خفه نه کوي اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه دی موجود داغه سنت چې کل کوي داغه د سنت خلاف کوي دا د پیغمبر څه دی خفقول سبب دی کنه اولا تنکروا زواجو من بعدی ابدا او نکاح بنه کوي داغه د بیانو سره رسو د مرګ داغه نه هیڅ چری ابدا هیڅ چری دا حرمت یا بدی دی د پیغمبر د بیبیانو سره باندې کانه کوي ځکه دا پیغمبر بیبیان دي الله حکم کې څه نه بکوي او باید ځان ته حیاتیان وي کنه چې د نبی رسول الله بیبیانو سره نکاح ځکه جایز نه چې نبی رسول الله ژوند دی ورته وي دا آیات سوی او مخکې سوی چې وازواجه امهاتهم او دلته وي چې ولا ان تنكحوا ازواجه دا خو نه ده چې هغه ژوند دی د دې وجنه بلکې د دې وجنه چې الله منع کړ ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار پنځ د الله تعالی لوی نه کار کار دی دا نکاح کول یا پیغمبر ته تکلیف رسول هم هغه محرمات ذکر کړ چې زنانه ورسره یوازې په کمره کې کېناستې شي خلوت ورسره کولی شي اسی خو محرمات مخکې په سوره نور کې ذکر کړیو دولس هغه سو چې ابداع د زینت ورته کولی شي یبدین زینتهن ناس یې ویلو کنه چې زینت ورته څرګندول شي هغه کوم کو هغه دولس مخکې ذکر کړلی وز دلته اغینه کمی ولا ابنائهن او نشتري ګنا په دومنه چې کین خپل ځامنو سره ولا اخوانهن نه پرونو ولا ابناء اخوانهن نه درویرونو ولا ابناء اخواتهن نه د خرینو ولا نسائهن نه د مؤمنانو زنانو د کافرو زنانو نه بغیر پرده کوي ولا ما ملکت ایمانهن نه هغه چې مالک شوی دي خلاص نه ددو حضرت عائشه رضی الله عنها یا د بازي فقهاو دا دغه دي چې کوم غلامي د چا د کومې زنانه هغه نه پرده نه کوي ځکه هغه بار بار زیرا زین هغه نه پرده نه کوي او د عام فقهاو مفسرین دا راي ده نه چې کوم بالغ دین هغه نه پرده کوي واتقین الله یره کوي د الله تعالی نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا دی الله تعالی پارشي منی گواه ان الله وملائکته یقینا الله فرشتي یصلون درود وای په پیغمبر باندې رحمتونه ویلېږي په پیغمبر باندې اے دی ایمان والو صلو علیه وسلم تسلیما نو تاسو هم درود وای په دمانی او سلام وای پورا سلام صلو علیه وسلم تسلیما ګوره حدیث کې راځي صحابه را لرستو د دې آیات د نزول لرستو نبی علیہ السلام ته چې من خو په دې پوه شو چې سلام به څنګه وي ځکه تا مونږ ته خولې السلام علیک ایها النبی یا السلام علیکم ورحمت الله دا مونږ ته خولې خو پیغمبر درود پتا باندې څنګه وایو نو نبی علیہ السلام هغه درود خو درود ابراهیمی کوم چې په مونږ په دې قاعده کې وایو اللهم صل علی محمد هغه ابراهیمی درود او دغه ابراهیمی درود بوي یا نور درودونه چې کوم منقول دي یا په صحیح صيغو سره منقول دي صحیح صيغو مطلب دا چې د مخکې نه صحیح منقول راغلي بعض درودونه خلقو د ځان نه جوړ کړي امام شافعي رحم الله د درود قائل له پوګدي قاعده کې هم په لنډ قاعده کې هم مونږ څه پوګدي قاعده کې وایو هغه دواړو قاعده کې وایي امام شافعي رحم الله دارنګ هغه باز خلکو ځان له درودونه جوړ کړي وی دا درودی تاج دی دا درودی لکی دی دا درودی فلان کې دی او باز خو یو پیران دی هغه سره کتابونه لیکلي درود مبارک په هغه کې د اول نو اخر اخره پورې یو درود دی او ځان نه سیخي جوړ کړ دی پکې دافع البلاء والوباء والقحط والمرض دا څه قصې پکې جوړ کړ دي درودونه دا ټول درودونه دغه ناجایز دي درود هغه چې کوم منقول دی او کوم درود چې نبی عليه الصلاه والسلام خود له غزيات غره صحابه چې خود له ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره یقینا هغه کسان چې نافرمانی کوي د الله او د رسول داغه لعنت کړي الله په هغه باندې په دنیا او په آخرت کې او تیار کړی دوی د پاره عذاب سپکون کې والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات یؤذون معنا څه نافرمانی تهمت لګول بیزتی کول دا چې کله د الله او د الله پر رسول باندې داسې کیږي نو الله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة وته من لعنت ته اوس د عام مؤمنانو صحابه بارکی وي هو الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات او هغه کسان يؤذون چې نقصان رسي خفه کوي مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه بغیر مکتسبو بغیر دا غ جرم نه چاغو کړی وي یو جرم هغه نه دې کړی دوی په الزام لګوي د کوس شروع معاویه رضی الله عنه ته بدر دی وي ابو سفیان رضی الله عنه ته بدر دی وي څوک شیاغان نه شیاغان خورق او پلیتان دي یو بندیان خپل کتابونو کې ورپسې لیکي ابو سفیان رضی الله عنه ته په دې باندې لیکل جهاد معاویه رضی الله عنه ته چې یزید بوي دا خپل خويند سره نعوذ بالله بد بد عمل کو او معاویه رضی الله عنه ورته ما نه پرشه لکه دومره بیزت خبر لاغو پسې لیکي دا دیوبندیان ځان ته دیوبندیانو په سر باندې تاج دیوبندیان ته شي او کار څه کې په صحابه باندې لعن کړم کې او الله سوی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات هغه کسان چې خفه کوي مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بغیر مکتسبو بغیر د جرم د دا غونه چې کړی ویاغو فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا نو یقینا پور تکړه دوی په ځان باندې بدنامه او اسمن ک مبینا ګناهکارا الله دو خدا من لوی بدنامه کې خدا د قیامت پر دې بدار رواني او صحابه من ځان ته نکړ یا ایو النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اوس دا بل خطاب دی یو لسم نبی صلی الله علیه وسلم ته او په دې کې د پردي حکم یا ایو النبی اے پیغمبر قل ازواجک او خپل بیبیانو ته بنات کا خپل لونو ته نو بنات کی اشاره څه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو لور نه و د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر لونه وی شیګانو د نبی صلی الله علیه وسلم یو لور حضرت فاطمه رضی الله عنها دلته الله و بناتک جمع راول جلباب څه ته وایي غټ صادر یا غټه برقه په ځان واچي باید زنانه دا شروع کې کنه بل پړونه واچي په سر باندې نور کته کمیس کې را روان نو ټول ارث ښکاری بدن ارث پته لګي نه نه جلابي به ویل غټ صادر په ځان چي غټ پړونه په ځان چي یا به غټه برقه په ځان چي چې د نور جسم پته نه لګي ذالک ادنا يعرفنا ان يعرفنا فلا يزين چې او به نه پیجندل شي نو تکلیف ورته نه ورکول کېږي شي څوک په په نه سوکتا پرده کې دا هر څړې په نظام لري کې او چې مخه سرګن وي ډول سنگاري کړي وي او مټ دې دې پوری ولې مټ په تابوګو من صادره چولې نو لونډان لکان پر پسې خود ګرځي بیا یې موږ ته دا چلو کوم موږ ته اشاره وکړه موږ نو ته خو اول چې غوخه کې دي پیشو ته ناغه به خامخه تختې سپی ته غوخه کې دي تختې بنه دا په ټول محفوظ ساتي وکانه الله غفور رحیم او دی الله بخون کې مهربان لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا زب علم سوم تا پاغو پسې نبی اسلام تعالی وي یا لنغرینک مسلط پکم تا پاغو منی ثم لا یجاورونک فیها بیا با پات نشي په دې مدینه کې الا قلیل مگر لګ وخه زبر پتا مسلط کم سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تحویلا سنت الله پشان د سنت پشان د طریقې د الله هغه کسانو چې تیر شوی په بار دا کسانو چې تیر شوی من قبل مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا شری نه بدلی بدلیدل نشتی طریقې د الله لپاره بدلیدل نه به مومي ته طریقې د الله لپاره بدلیدل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا کله چې د زواجری ورکړه کنه ا د منافقانو صفاتونه ذکر کړه نو منافقان را راځي چې پیغمبر نه نور ته پوښتنه کو چې خبره بدل کو دا خبره بدل شي که بعض وخت محفل کې سړي خبره شروع کی نو بعض خلکو دا خبره بدل نظر بل خبره شروع کی نو خبره بدل شي نو دوران الخبر بدای تاسو د قیامت شروع کو یسالک یسالک الناس عن الساعه تاسو کې پیغمبر تانه په بار د قیامت کې قل انما علمها عند ربي هو علم د قیامت زما در رب سره الله سره دی وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه وما يدريك پوری د هغه د وخت په څه شي باندې ته پوه کړې لعل الساعه تكون قريبا کې دې شي چې قیامت پنيز دي ان ته څه شي پوه کړې هغه وخت داغه منی چې قیامت په شاهد نږدې وي ان الله ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا یقینا لعنت کړی د الله په کافرو باندې او تیار کړی دوی لپاره لمبو اور لمبو والا الله یا غرض یاد ک یوم تقلب وجوههم فاغرض چې اړو راړو به موږ د دوه مخونه په دې اور منی په دې اور کې بوله مخ اړو راړو لکه څنګه چې سړی سیخ کې غوخه یا چولې سي اړې راړي یقولون وی بدو یا لیتنا هاي افسوس دې ارمان دې موږ لرا تان الله چې موږ اطاعت کړو د الله او تان رسول اطاعت کړو د رسول موږ د دوه خبره منلې او وی به اے رب زمونږه ان اطعنا سادتنا یا لا یقینا منګه اطاعت کړو د خپل علما او سادتنا د خپل مشران علما د دین کې کوم مشران وکبرانا الله خپل غټانو چې د حکومت کسانو ځکه دین سو کسان رواني ما افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین بادشاہان رواني یا علما پیران د سادات نه مراد څه دي علما او پیران ته مراد او د کبرانو مراد د حکومت کسان بادشاہان وزیران ګورنلان اوس الله ذکر کې ګوره خلق ته تاسو د موسی علی السلام شانی موسی علی السلام د قوم شانی کېږي ما څنګه چې هغه تکلیف موسی علی السلام لور کاو دغه شانی مکه گئے اے د ایمان والو مکه گئے کل الذين ذو موسی په شان دا خلقو چې هغه خفه کو موسی علی السلام لره موسی علی السلام له تکلیف ورکاو موسی علی السلام ته وی کنه چې د عینین دی او موسی علی السلام په غټه به کپړې وی او لاړ داس موسی علی السلام باندې تهمتونه لګول نو فبرأه الله مما قالو نو بچو ساته الله تعالی دی موسی علی السلام نه مما قالو دا هغه خبرونه چې دوی په پسې جوړولې موسی علی السلام پسې کوم خبرې جوړولې الله غنه موسی علی السلام بچو ساته وکانه عند الله وجيها او دې د الله په نسبت مخوريز او اشکال دې په معنا کې اشکال دا دی چې ګورای د دې امانت نه مراد څه و د امانت نه مراد شرایع دي او عبادت امانت نه مراد څه دي عبادت عبادت او شرایع دي نو معنا دا شو چې الله پاک دغه عبادت او دغه شرایع دغه امانت روان د کزمه کې اسمان ته پیش کړه غوته نو فابینا ان يحملنها هغه انکار وکړ چې دا بوج موږ نشو چتولې دا بوج ټول نه انکار وکړ او یریدل وحملها الانسان ادم علی السلام تا غړوان دي الله نو ادم علی السلام هغه من بوج اوچت ک نو انه کان ظلوما جهولا یقینا دې ظالم او جاهل نو ګور چې چا دا بوج چت ک نو هغه ته ظالم جاهل وي چې انکار وکړه خو دې ستونه د دې جواب ډیر مفسرین ډیر په مختلفو طریقو سره جوابونه کوي په مختصر جواب د دې دار یو توجیه ده چې امانت نه مراد عبادت نه دی عبادت او شرایع نه دی بلکې امانت د هر چا په اعتبار سره امانت دی د ځمکې اسمان په اعتبار سره امانت څه شی دی د اسمان ته الله ویلو چې ته پر وغړېږه نور سپوږمۍ په تا کې به چلیږي وریځې به راځي باران نه بکیږي ځمکې ته ته به څه کوي زرغونې به کوي په تا کې به نهرونه دا بهیږي فصلونه به کوي میوې به کوي غرونو هغه الله ته سجدي کولی لکه مخکې سورې حج کې تیر شي دي کنه هغه الله ته سجدي کولی نو ټول خپل امانتونه برابر هغه په طریقې سره کول خود حمل معنا چې دا دا په معنا د خیانت راځي او کله په معنا د خیانت راځي کله چې دا د امانت سره راشي کله چې امانت سره دا راشي کله چې امانت سره راځي د امانت مقابله کې خیانت وی کنه او د امانت کې د حمل خو یو بوج دی کنه حمل څه شي دی یو بوج دی نو په دې امانت کې خیانت کله راځي کله چې سړی دی ال راځي چې سړی پر امانت کې خیانت وکي دا بوج ال خیانت ګرځي نو دې کې حمل په معنا څه دی خیانت او کله چې الله پاک دې مکه اسمان تاغه امانت وړاندې کو ناغو پکې خیانت نه کوی یریدل نو معنا دا ده ان عرض الامانه یقینا وړاندې کومنګا مکه اسمان او غرونو ته هغه خپل حکم امانت خیانت وک پاره کې انسان انسان پاره کې خیانت وک انه کان ظلوما جهولا یقینا دې دې ظالم او جاهل نو دې معنی سره تمام اشکالات ختم شي او دا چې چانه دې تاسو کوي کنه او د شيوخ نه قران نه ویل یا دې معنی نه کړ هغه نشي حل کولای دا ځکه هغه حمل نه مراد دغه معنی اخلي آیات نه حل کیږي د دې وجه نه قران کې د قران سپیشلیست چې دي کنه په قران کې پروفیشنل خلک څوک دي د شیوخ شاګردان هغه په قران باندې خپوي ځکه الله غل علم او هبي ور کړو شیخ حسین علی رحم الله اغل الله علم او هبي ور کړو او دا چې قران باغوي د توجيهات پکول چې هغه تر تفسیرونه نو دا د الله تر اعطا ودی وعلم ليعذب الله المنافقين والمنافقات دې د پاره چې سزا ورکړي الله منافقانو سره ته منافقانو خزو ته او مشرکانو سړو ته مشرکانو خذو ته ويتوب الله على المؤمنين او مهرباني وکړي الله په مؤمنانو سره باندې په مؤمنانو خزو باندې او دې الله بخون کې مهربان بس الله دې رحم وکړي الله دې موږ عمل کو